وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته په موس کې بلا ضرورت حرکت کول خوځیدل را خوځیدل دا مکروه دي او که د دین عمل کثیر جوړ شي نو د بعض اهل علم په نسبت باندې د دې سره موز باطلیږي او کله د ضرورت په بنا باندې نو بیا دا کار جایز دی د احادیث نه ثابت دي صحیح حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکولو او دروازه بند و نو عائشه رضی الله عنها دروازه وټکوله نبی صلی الله علیه وسلم ورله په مسکی دغه دروازه کولاو کا او صحیح حدیث ته د بخاری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسکولو نو وسیوا امامه بنت زینب رضی الله عنها هغه به په موس کې پورته کړی و اغستې به و چې رکوع او سجدې له بدلو نو کې به خدا بیا چې به ودریدونو راپورته به کا دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث دی ابو داود امر بقتل الاسودین فی الصلاه په موس کې د مار او لړم د وجلو حکم کړی دارنګ ابو بکر رضی الله عنه جمع کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې رستو راغی نو ابوبکر رضی الله عنه چې نبی له سلام وکړو را رستو کېدو نبی له سلام ول اشاره وکړه چې په خپل ځای ودرېګا خو بیا مر رستو شو نبی صلی الله علیه وسلم مخکې شو ابوبکر رضی الله عنه ورپسې موس پوره کو دا میسج وګت شو معذرت غواړم خو د ضرورت په بنا باندې جایز دي او بلا ضرورت حرکت کول مکروه دي که عمل کثیر ترې جوړ شو نو بیا په دې سره مزد باطلیږي.